او چت کړی دی بعضی د دینه په مرتبو کې فاتنا عیسی ابن مریم البینات ورکړی مونږه عیسی علی السلام زوی د مریم ته معجزې وایدناه بروح القدس مون قوت ورکړو دلرا په جبرئیل علی السلام سره لیکن دی اختلاف کو فمنهم من آمنا پس بازی د دین هغه اختلاف داو چې بازی دین هغه څوک چې ایمان راوړو او منهم من کفر او بازی هغه څوک چې کفر وکړ ولو شاء الله مقتتلوا کچره د الله خو خوي ندی با جنگونه نو کړی او بل سره او کافران چې دي هم دي ظالمان دي الله لا اله الا هو الله هغه ذات ته چې نشته بل لایق د عبادت بغیر د دنا الحي الحي همیشه ژوند دی ذات ته القيوم کنټرول کوي د هر یو شي او نشي رسیدې مخلوق یو ذری د معلوماتو د الله ته الا بما شاء مگر سمرا چې د الله خو خشي وسع کرسی السماوات والارض او ډیره پراخه ده کرسی د الله چې ځای کړی دی اسمانونه او زمکی ولا یعوده حفظهما او ګران نه دی په الله باندې حفاظت د زمکی او د اسمان وهو العلی العظیم هغه الله اوچت په خپل صفاتونو کې او ډیر لوی دی په خپل قدرتونو کې لا اکراه فی الدین نشته د زبردستی د دین په کار کې قد تبین الرشد من الغی یقینا جدا شوه د هدایت د گمراهی نه فمن یکفر بالطاغوت پس هغه څوک چې انکار کوي د شیطان نه الله غزاد ته چې ارس اوري او پارس باندې پويږي الله ولي الذين امنوا الله دوست او مددگار دی دا کسانو چې مؤمنان دي یخرجهم من الظلمات الى النور روباسی دی لرا د تیارو د کفر او شرک نه رڼا د ایمان ته دغه کسان جهنميان دي هم فيها خالدون دیوا جهنم کې همیشه الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه عین ګوري ته هغه بادشاہ ته چې جګړه کوله ابراهيم عليه السلام سره پر رب د دکی ان آتا الله الملک زکا چې الله ورکړي وادله بادشاہي د دنیا اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت دا کله چې و ابراهيم عليه السلام دتا په دعوت کې چې رب زما غزاد ته چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي قال انا احيي واميت نو وی دی بندا چې زوم ژوند کول کول شم مړ کول قال ابراهيم و ابراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق بشکا چې الله راولی د نور لرا د مشرق طرفنا فأت بها من المغرب یا خبرې ته دا غسړی نه چې تیرې ده په یو خار باندې وی خاویتن او دا خار پریوته وعلى عروشها په خپل چتونو باندې قال ان يحيي هذه الله بعد موتها نوې دی بندا چې څنګه با ژوند دی کې الله دې خار لرا پست مرګ د دینه الله قدرت قال وی وی اعلم زخپو شوم ان الله على كل شيء قدير چې بشک الله پارس باندې قادر دی وإذ قال إبراهيم او یاد کړئ چې ابراهيم عليه السلام ربي ارني كيف تحيي الموتى اے رب او خیماتا چې تبسنګ ژوند کې دامړي قال ولم تؤمن ویلا چې ولې ستا باور نشته قال بلا و ابراهيم عليه السلام چې ولې نه ولكن ليطمئن قلبي لیکن چې تسلی وشي زما د زړه قال فخذ اربعه من الطير ویلا چې پس اونیسا سلور د مارغانو نه راضی به تا ته پمنډا وعلم پوشا ان الله عزیز حکیم چې الله ډیر زور اور ذات ته او حکمت والده مثل الذين ينفقون اموالهم مثال د خیرات داوی کسانو چې خرج کوي خپل مالونه په سبیل الله الله په لار کې کما صالح حبتن پشان دی او دانې دی انبتت سبع سنابلا چې زرغون کی ووږي فی کل سنبلت مئت حبه چې په هر یو وږي کې سلطانی وي د یوې دانې نه وسوه جوړ شوي والله یضاعف لمن یشاء الله د دینوم زیاتی دا چا د پار چوغاړي والله واسع علیم الله به حد بخون کې او بار سبان دی پویږي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه د الله په لار کې چې لګېدلی پاغي پسې بدر دی والله غنی حلیم الله به نیاز دی به حاجت دی او ډیر صبرناک یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تبتلوا صدقاتکم مبربادوي خپل خیراتونه بالمن والعزام په احسانات سره او په بدرد سره چې تاسو نیت تغوي کلذي پشانداغ سړی ينفق ماله چې خرج کوي مال خپل رعاء الناس لپاره د خودنې د خلقو چې ریا وتوي ولا يؤمن بالله واليوم الاخر او یقین نکي په الله باندې چې هغه به اجر راکړي ان پرد د آخرت باندې چې دا غزه د پاره خرج کوم فمثله کمثل صفوان پس مثال د دې خیرات ته د پشان دا صفا مې نه غټې دي علی ترابن چې پاغي باندې خاوري پرتی فاسوابه وابلن چې هغه ته عشر وایي ولا تیمم الخبيث او قسم کوي ردی مالتا منه تنفقون چې دا غین خرج کوي د الله په نوم باندې ولستم باخذه او حال دا وي چې ناخله تاسو دغه سمال د بل چانه الا ان تغمزو فيه او کچرسترګې پټکې پاغي باندې وعلمو پوشه په دې خبره ان الله غنی چې الله به نیاز دی حاجت یې نشته حمید او ستایل شوی دی الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری تاسو لرا د فقر نه چې تنگ بشه ویامرکم بالفحشاء او امر کی تاسو ته په بخل سره چې مالدار بشه والله یعذکم مغفرتا منه الله وعده کوي تاسو سره د بخنه د خپل طرف نه چې ګناونه به او بخم وفضل او د مال ډیرولو چې مال بزیات شي والله واسع علیم الله به حد فضل والده او پویږي پارس باندې یؤتی الحکمت من یشاء ورکی الله علم د قران او سنت هغه چا د پارچو غواړي ومن یوت الحکمت او چاله چې ورکړې شوې دا د علم حکمت خبرې فقد اوتیا خیرا کثیرا پس ورکړې شه د تا خیر ډیر وما یذکر الا اولل الباب او نشته د ظالمانو خلقو د پاره هیڅوک مددګاران چې داغي په نوم یې ورکي ان تبدو الصدقات کخکار ور کوي تاسو دا مال د خیراتو فنعم ما هي دا ډیره بهتر ده خلق پتنه عبرت واخلي وان تخفوها او کپټ ور کوي د غمال وتؤتو الفقراء او رسوي محتاج خلق ته وهو خير لكم دستاسو د پاره پیدا من ده دریانه به بچي ويكفر عنكم من سيئاتكم او لري بکی الله استاسو نه بعضی گناهونه استاسو والله بما تعملون خبير الله استاسو په ټول عملونو باندې خبردار دی ليس عليك هداهم نشته پتا باندې اے پیغمبر رسول د دې خلق او حق ته ولكن الله يهدي من يشاء لیکن دا د الله کار دی چې رسي هغه څوک چې غواړي حق ته وما تنفقوا من خير فلانفسكم هغه مال چې خرج کوي تاسو که هر څومره یې نو دا د خپل ځانونو د پاره دی وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او تاسو نه خرج کوئ مال مگر د پاره طلب تر رضا د الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم او هغه چې خرج کړي تاسو مال پوره بدر کړی شي تاسو ته بدلی داغي وانتم لا تظلمون او تاسو سره به کمی او نکړی شي د هغې په اجر کې للفقراء الذين ورکه محتاج خلق ته دا کسان دي احسرو چې بن کړی شوی دي په سبیل الله د الله بلار کې چې علم دی یا جهاد دی لا استطيعون ضربا في الارض دی طاقت نلري چې کسب وکي